چې په شریعت کې د دغه امیدونو هیڅ قسم اعتبار نشته دی د آیات په مطلب باندې به ځان پوهه کوي بالکل الله ته آسان ویم ان شاء الله پوهیږئ به پی لیس بیامانیکم ولا امانی اهل الكتاب لیس بیامانیکم دا ضمیر یا راجی ده لیسه کې دین مراد سره وعده ده الله تعالی وعده نه مراد وعده ده جنت ته ثواب ده یا پکې ضمیر راجع ده ایمان ته چې مخکې امنو کې را ذکر شوی نو معنا ودا کوي لیس بیامانیکم ولا مانی اهل الكتاب نه ده نه ده جزا نه دی ایمان او نه د دغه جنت حاصلېدل موقوف ستاسو په خواهشاتو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په خواهشاتو د اهل کتاب باندې لیس به امانیکم نه دی دین نه دی ایمان او نه دی جنت ته تلل موقوف ستاسو په خواهشاتو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په خواهشاتو د اهل کتاب باندې د دې څه مطلب دی اهل کتاب ودا خبره کوله نحن ابناء الله و احباؤه مونږ جنتیان یو مونږ د الله تعالی دوستان یو نو لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب جنت تتلل ستاسو په خواهشاتو باندې موقوف نه دي دغه سي د اهل کتاب په خواهشاتو باندې موقوف نه دي چې تاسو دا خبره کوي اهل کتاب وسویل لیدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا موږ به جنت ته روان یو جنت ته وځو خامخه او دا خبره به کوله سیغ پر لنا ګناهونه کوا ګناهونه کوا الله تعالی به ماف کی دا ټول الله تعالی وی در دروغ تصورات دي در دروغ تصورات دي دا چرته نشي کېدل لیس بی امانیکم نه دی دین او جزا جنت تتلل او ایمان موقوف ستاس په خواهشاتو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په خواهشاتو د اهل کتاب باندې ابن کثیر رحمت الله علیه وی من یعمل سوءا یجز به وی بل العبرة بطاعة الله و اتباع شرعه على السنة رسوله اعتبار سره ده ستاسو خواهشات او ستاسو تمناګان لره نه ده بلکې اعتبار اطاعت در الله تعالی لره ده او تابعداري د شریعت د الله تعالی لره ده په دې باندې نه کیږي ته صرف په جبه باندې وای چې زه به جنت ته ځم او بس د شیطان خبره منه او زه ډیر دیندار یم ما د الله تعالی دین منلی دی دی باندې دین نه موقوف ایمان په دې باندې موقوف نه دی چې صرف ته دعوی د دا ایمان کوه په زړه کې د ایمان نشته دی جنت ته د تللو دعوی کوه او کارونه جهنمیانو کې لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب بل العبرة بطاعت الله و اتباع شرعه ته اصل اعتبار یعنی جنت لتل د موقوف دی په تابعداري د الله تعالی باندې او په اتباع د شریعت د الله تعالی باندې جنت تتلل په دې باندې موقوف دي ستا په خواهشاتو باندې ستا په ویناګانو باندې ستا په تمناګانو باندې لري موقوف لیس بی امانیکم نه د دین موقوف ساس په خواهشاتو باندې دویم لیس بی امانیکم نه د ایمان موقوف ساس په خواهشاتو باندې لیس بی امانیکم نه دی جنت تتلل دا موقوف ساس په خواهشاتو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په خواهشاتو د اهل کتاب باندې مې یعمل سوان بس وس الله تعالی ذکر کوي یو قانوني کلی الله تعالی ذکر کوي مې یعمل سوان چا چې عمل وکول د دین مراد شرک دی یجز به بدله ور کړ او بدله ور کېدل شي هغه ته داغه بدله به ورته ورکېدلی شي ولا یجد له من دون الله او او به نه امید ځان د فارسیوا د الله تعالی نه ولیم څوک دوست بچ کوونکی ولا نصیر او نه څوک امدادي کله چې دا آیات نازل شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل وی اې د الله تعالی پیغمبره د دې آیات د نزول نه وروسته مونږ څنګه د الله تعالی د عذاب نه بچ پاتې شو وی الله تعالی وی مې یعمل سوءا یجز به بس چې معمولی بد عمل لکاو دا غي بدله به تدر کېدل شي نو په کل سوء عملناه جزینا به اې دا الله تعالی پیغمبر مونږ چې څومره بد اعمال کوو نو د هر بد عمل بدله چې مونږ ته ملاویږي نو دا خو مونږ تباہ او برباد شو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل غفر الله لك یا ابا بکر اے ابو بکر الله تعالی دې معاف کا الست تمرز تمرز کیږي کنه وی ولینه وی الست تنسم ته ستړی کېږې که نه الست تحزن ته غمجن کېږې خفه کېږې او که نه قال بلا وی ولې نه د الله تعالی پیغمبر ستړیوالی هم راباندې راځي مریض کېږو هم کله خفګان کله خوشحالي نو نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایل په هو ما تجزون به دا دقه دی که نه یجزه به د انسان بد اعمال د انسان نه وشي نو الله تعالی ته دغه بد عمل په بدل کې کله په الله تعالی مرستیا راولي نو کله الله تعالی اس استړی کې کله په الله تعالی خفګان او پریشانی راولي دا هم دغه بد عمل سزا ده په دنیا کې دا ملاویږي بس دا ختمیږي دغه سره ابن کثیر رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا کثرت ذنوب العبد ولم یکن له ما یکفرها ابتلاه الله بالحزن لیکفرها عنه کله چې د بنده مؤمن مسلمان ګناهونه زیات شي نو کله په الله تعالی غم او پریشانی پیراولي دیر پاره چې الله تعالی ته ګناهونه ختم کړي کله کله دیر پاره درازي مسند احمد کې دا حدیث تره مې یعمل سوان چا چې عمل وکړه بد شرک یې وکړه بېدیني یې وکړله یا نور واړه بد عمل یې وکړل یجزا به نو بدله به ورکېدلی شي ته په هغې سره ولا یجد له او وبه نه ومې د خپل ځان لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولي هم څوک دوست بچ کوونکی ولا نصیره نه څوک امدادي ومن یعمل من الصالحات دا عتب دی په مې یعمل سوءا باندې نو هلته کې تخویف او دلته بشارت دی و من یعمل من الصالحات یو چا چې وکړه عمل چا چې وکړه د نیکو چا چې وکړل د نیکو اعمالونه من ذکرین او نیک اعمال مې ورته بار بار ویلي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي او علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی ما سوغه شر وحسنه چې شریعت داغي اجازه کړی او شریعت ته خو ویلی چې دا ښه عمل دی بس هغه ته نیک وي من ذکرین او انسا نارینه یو که زنانه وي د جاهلیت والا باندې رد دی پرې کې هغه به زنانه په هیڅ کې نه حساب وری وای دا هیڅ چیزونه نه دي نه نه نیک اعمال کناری نه دی او زنانه دی وای کړه او هو مؤمن او دا موحد اولای کې خلون الجنته نو د عمل د قبلې زور پر دوه شرطونه ذکر شول یو چې عقیده دې صفا وه او دویم من الصالحات د الله تعالی له پیغمبر د طریقې مطابق وس که دا عمل لارې نه کړی او که زنانه کړی نو په ولای کې خودون الجنه دا کسان داخليږي به جنت ته ولا یظلمون نقیره او ظلم بونه کړل شي په دې باندې په قدر د تار د اډو کې د کجوري باندې د دې وضاحت هم بار بار ذکر کا یو نقیر دی بل پتیل دی بل قتمیر دی او یو بل لفظ مې ورته هم ویلو سفروق لفظ دی بل عرب دا ذکر کوي د کموالي دپاره نقیر په قدر د داغ د هډوکي د کجوري باندې نو د د کجوري چې کم زړی دی نو دننه کم هډوکی دی په هغې کې را کم چاود دی دی په شا طرف باندې یو وړوکی داغ غوند کې لګېدلی هغې ته نقیر وایي او د کجوري چې دا کم په منځ کې دا چاود دی په دې کې چې کم تار یې هغې ته پتیل وایي او د کجوري په دې پوستکي باندې د پاسه یو پرده غوند کی نری او پلاستیک غوند کی نو هغه ته قطمیر وای او سفروقه د کم ډندر او د کم غنګوچ نه چې دا شو کولای شوی او د کجوري په سر باندې خپل شی موجود هغه ته سفروق وای پاره وای کی عرب دا د لک شیر لپاره استعمالای ولا یذمون نقیره او ظلم بونه کړی شي په دې باندې په مقدار د تار د اډو کې کجوري باندې او دې ځای کې د ظلم نه مراد کموالی د بدلې دی ځکه مخکې د مؤمنانو ذکر شوی دی کنه نو الله تعالی به دیو تر د نیکو اعمالو بدله ورکوي پوره پوره ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملت ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا مخکې آیات کې د نجات د حصول لپاره ایمان او عمل صالح بیان شو نو دې آیات کې د هغې شرح بیانوي او د هغې فضیلت د پاره دوه وجې الله تعالی ذکر کړي د نجات ته حصول لپاره دوه چیزونه دي یو ایمان دی او دویم عمل صالح دی نو په دې آیات کې د هغې شرح او فضیلت ومن احسن دینا څوک ډېر ښایسته دی دینا څوک ډېر ښایسته دین والا دی ممن دغه چا نه اسلم وجهه لله چې تابع که خپل ځان د الله تعالی لپاره وجهه ذکر د وجهې دی مراد ترې ټول بدن دی خو ذکر د مخ ذکر شوی دی چې د انسان په بدن کې ټولو نه اشرف عزتمن هغه بدن هغه دغه دی مخ دی دیو جن دغه ذکر شوی ومن احسن دینا سوک خیسه دین والا د میمن دا چنه اسلم وجهه لله چې تابع کی خپل مخ خپل ټول بدن د الله تعالی لپاره وهو محسن او د خیسته عمل والوی او دی خیسته عمل والا وي وهو محسن او دا خیسته عمل والا وي وتبع ابراهیم وتبع وتبع ملت ابراهیم او تابعدار وي د دین د ابراهیم علیه صلوات والسلام حنیف چې مضبوط موحد او اتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولې دی الله تعالی ابراهیم علیه صلوات والسلام نه خلیلا دوست دا مخکې دوه خبرې ذکر شولې و ما نحسن دینن بیا وروسته وایي وهو محسنون مفسرین لیکلي دي په اول کې اشاره ده او من احسن دینا په دې کې اشاره ده اعمال صالحه ته او وهو محسن په دې کې اشاره ده احسان د عقیده ته عقیده هم برابر ده او دغه سي اعمال هم برابر دي ومن احسن دینا نو څوک دی خیسته دین والا ممن دغه چانه اسلم وجه لله چې تابع کی خپل ځان د الله تعالی لپاره وهو محسن او دی خیسته عمل والوي وتبع ملت ابراهیم او تابعدار وي د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې کلک ولاړو په توحید د الله تعالی باندې مایل کېدون کې د شرک نه او کلک ولاړو په توحید د الله تعالی باندې واتخذ الله ابراهیم خلیلا نیولې د الله تعالی ابراهیم علیه السلام در خلیلا دوست الله تعالی د دوستۍ مرتبه ته ابراهیم علیه السلام رسولای دی د نبی صلی الله علیه وسلم او د ابراهیم علیه السلام ملتونه او دینونه دا اگر که جدا جدا دي لیکن د یو بل سره مشابه وو د یو بل ته نږدې نږدې وو او د نبی صلی الله علیه وسلم دین الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د دین سره ولې مشابه کړی دی مفسرین ولا وجه دا ویلې ده چې مشرکین عرب دغسې یهودیانو نصاراو د ابراهیم علیه السلام دین هغه ته ښه دین وای د دیو په نسبت باندې دا مقبولو نو ځکه د نبی علیه السلام دین د ابراهیم علیه السلام د دین سره مشابه شو د دیو جنا یهود او نصارا وبا خپل نسبت کاو ابراهیم علیه السلام ته ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دې کې جواب درې سوال د مخکې آیات نه معلوم شو چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی په دوستۍ باندې نیولیو نو له الله تعالی ته حاجت لري الله تعالی جواب کوي رد شرک په تصرف رد شرک په علم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله تعالی په اختیار کې اوسري پسمانو کې او ما فی الارض اوسري پسمه کې مبصرینو تفسیر احسن بیان لیکلی دی په دې آیات کې حقیقی حاکمیت د الله تعالی بیانېږي خاص د الله تعالی لپاره اختیار د اوسري پسمانو کې اوسري پسمه کې وکانه الله بكل شی محیطه او دی الله تعالی هر چیز در راګیرونکې محیطه د الله تعالی د علم او د الله تعالی د قدرت نه هر شي هیڅ یو شی د الله تعالی د علم او د قدرت نه خالی نه دی او تاسو ته ما ویلیو د الله تعالی د ټولو صفاتونو رجعه دوه صفاتونو ته کیږي قدرت کامله د الله تعالی لپاره دی دغسې علم کامل د الله تعالی لپاره دی د دوه صفاتونه دي او دا دو صفتونه چې کم ذکر راشي نو دغه دوانه صفات دا علت وی لپاره د حاکمیت د الله تعالی الله تعالی حاکم اعلی دی د الله تعالی قانون او منی ځکه قدرت کامله د الله تعالی لپاره ثابت دی نو علم کامل د الله تعالی لپاره ثابت دی ويستبتونك في النساء قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن احکام سیاسیه په دې صورت کې بیانېدل مخکې اته احکام سیاسیه بیان شوي په دې آیات کې نهم حکم دی د احکامو سیاسیونه چې دا تعلق ساتي د زنانو سره د کمزورو سره د یتیمانانو سره چې په جاهلیت کې او په هغې باندې ظلمونه ډېر زیات کېدل ربط یې مخکې سره بلکل ښکاره دی مخکې آیات کې احسنیت د دین د ابراهیم علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم د دین احسنیت بیان شو چې دا دواړه دینونه دا ډیر زیات احسن دینونه دي دې آیات کې دا غي وجه بیانې دا دین اسلام ډیر ښه دین ځکه دی چې په دې کې کمزور مؤمنانو مسلمانانو په دې کې داغي حقونه بیان شوی دي په دې کې د کونډو د یتیمانو حقونه بیان شوی دي ځکه د الله تعالی دین دا ډیر زیات ښایسته دین دی تقریبا د دې آیات تفصیل مخکې آیاتونو کې د سورۃ النساء په ابتدا کې بیان شوی و یستبتون کې په نساء یو دیو تپوس کې استانه په بار د زنانو کې یستبتون کا پتوا تپوس کې دیوستانه په نساء په بار د زنانو کې قلت او دل کې د په نساء مراد پی می پی ارث النساء په بارا د زنانو د میراث کې ستانه د خلک ته پوس کوي قل تو پیغمبر الله یفتیکم الله تعالی مضبوط حکم درکې تاسو ته پیهن نه په بارا د میراث د زنانو کې یفتی فتوا فتوا په اصطلاح د شریعت کې د مسلې هغه جواب ته وای چې په دلیل د کتاب د الله تعالی او په دلیل د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه ثابت وي هغه ته وای فتوا صرف د فقهای کرامو اقوال نقل کول او د هغې نه جواب ورکول هغې ته فتوا نه ویل کي د دې وجې نه د احناف علما کرامو لیکلي دي چې مفتی به مجتهد وي مفتی به څه هغه مجتهد وي صرف یوازې د بل چا قول را نقل کول نه بلکې قرآن او حدیث کې اول وګوره چې قرآن او حدیث کې یو مسله موجود دي د هغې نه ورکه جواب فتوا په شریعت کې جواب ورکول د یو مسلې په دلیل د کتاب د الله تعالی په دلیل د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره ها که صراحتا د الله تعالی په کتاب کې نه د الله تعالی د پیغمبر په حدیثو کې نه اقوال له صحابه کرام وګوره بیا اجتهاد وکړه او بیا اقوال د فقهای کرامو ته بیا لاړ شه خیر دی یا سبتونه کې په نساء دی ته پوس کیف بارا ستانه ته پوس کې دی په نساء فبارا د میراث ته زنانو کې قل تو پیغمبر الله یبتیکم الله تعالی مضبوط حکم درکې تاسو ته په ان فبارا د میراث ته زنانو کې نو مضبوط حکم درکې مخکې دغه تفصیل په دې صورت کې بیان شوی یبتیکم فل کتاب او ما یتلا علیکم او الله تعالی را ته هغه حکم هم کوي یتلا علیکم چې بیانېږي په تاسو باندې فل کتابه فل کتاب په کتاب کې د کتاب نو مراد د صورت مراد دی پی یتام پی یتام النساء الاتی په بار د یتیمانانو جنکو هاو کې د زنانو هاو کې لا تو تونهن چې نه ورکوي تاسو هغه ته مہرونه داغي ما کتب لهن ما هغه مہر کتبا چې مقرر کړل شوی لهن داغي لپاره وترغبون او غواړی تاسو انتن کې هوهن چې نکاح کوي داغي سره و ما یتلا علیکم الله تعالی تاسو سره زنانو په باره کې هم پوره حکم کړی دی د میراث په باره کې و ما یتلا علیکم او الله تعالی ته هغه حکم هم کړی دی چې په تاسو باندې په دې کتاب کې لوستل کیږي کتاب نه مراد دا صورت دی هغه سورۃ النساء د دې سورۃ ابتدا ده په دریم آیات کې دغه وضاحت شوی وګورئ په ابتدا کې دغه ټول احکام بیان شوی الله تیا غزرانا لا توتونهن ما کتب لهن چې نور کوي تاسو ته مہرونه داغي او تاسو رغبت کوئ مینه کوئ چې نکاح کې دغه سره دوه تفسیرونه دغه آیات بیان شوی دریم آیات تاسو اعراض کوئ دغه یتیمانو جنکو د نکاح کولو نه ځکه حسن یې نشته یا مال یې نشته او یا دویم قول لو چې دې کې لفظ د پی مقدر دی و ترغبون پی انتن کې هونه تاسو رغبت کوئ د هغې سره چې نکاح سره وکئ مخکې دوه تفسیرونه هم دغه قسم بیان شوي په درېیم ایت کې والمستضعفین من الولدان او دغه سي الله تعالی حکم کوي تاسو ته هغه د کمزورو ماشومانو په باره کې والمستضعفین دا عتب دی پرې مخکې باندې پی یتام النساء الاتی الله تعالی ته دغه حکم هم کړی دی نو والمستضعفین په باره دا کمزور کې من الولدان واړه بچیان وان الله تعالی ته د هغې پوره مسلم بیان کړی ده مخکې د هغې په یولسم آیت کې بیان شوی او دغه سي داغي دینی تربیت دا وکي او مخکې په دې صورت کې مونږه پوره وضاحت دغه کړی او ما تفعل من خیر او اچ کوي نه کارونه په ان الله کان به علیمه الله تعالی په غیبه نه پوی دی او ما تفعل من خیر د دې مخکې د کونډو د یتیمانانو د دغه نه علاوه چې نور څومره نیک کمال یو تاسو کوي الله تعالی په غیبه نه پوی دی او ما تفعل من خیر او په خیر کې دې ته اشاره وشوله چې په دې مخ کې احکام باندې عمل کول دا خیر دی دویم په دې کې اشاره شوله دې ته چې صرف دین دغه نه دی چې د کونډو د یتیمانو خیال وساته یوازې دین دغه هم نه دی نور هم د خیر ډیر کارونه دي هغې ته هم توجه وکړئ وین امراتون وین امراتون خابت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلح بینهما صلحا په دې آیات کې رب تیر ما قول سره داري یوه طریقه د دفع د ظلم ذکر کوي مخکې څه طریقې د دفع د ظلم بیان شولې د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ د کونډو سره ظلم مه کوئ نو اوس الله تعالی ذکر کوي چې یو بل ظلم چې خاوند د خپل ښځې سره کوي د هغې نه بچو ساتئ ده ان امراتون که یوه ښځه وي خاپت یریږي خاپت دې د کیا په معنا د علم سره دی یعنی یو زنانه یې عالمه ته هغه پوه شي یا خافت په معنا ده ځوان غالب ځوان غالب راشي یا په خپل معنا سره ده من بعد هذا خپل خاون نه نشوزن د بدخویی دا غینه طبعا او اعراضا او یا د مخ ګرځول نه قصدن دا نشوز بد اخلاقی او بدخویی د خاون بعض خلک داسې چې هغه د طبیعت په اعتبار سره ډیر زیات سخی نو هغې ته نشوز ویلی کی خاون په ښځه باندې ځان ډېر اوچت ګڼي هیڅ قسم حق د زنانه نه ادا کوي او اعراضا یا مخ ګرځول قصدن نو خو یا داسې نه وي خو لیکن ځان په زور باندې بد اخلاق کی یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بعضې انسان داسې چې د هغې خوی او طبیعت هغه بد اخلاق کوي دغسې پیدا شوی بعضې داسې چې هغه بس پیدایشي او دغسې طبیعت هغه خو یې داسې نه خو لیکن بس دغه بد اخلاقی دی وشي ویني مراتونو کوي وخذ یې خاپه تیریږي من بالیا د خپل خاون نه نشوزن نه بد خو یې دغه نه طبعا او اعراضا او یا د مخ ګرځول نه قصدا فلا جناح علیهما نشته ګناه پر هغه دواړو باندې ایوس لها چې روغ او کې وینه ما په خپل مند کې صلح نروغه کول خزه او خاون وران شوله نو مخکې مې د تبار برا حدیث ویل صحیح حدیث کې راغلی شیطان د ټولو نه زیات په دې کار باندې خوشحالیږي شیطان وای ما پلانې مسلمان می گمراه کبي دین می وای اس کار دین دې کړي یو تراشی وای خز او خاون په کور کې موران کل اختلاف می پیدا ک هغه په شابانه اوټه پیا او ځان ته رانږدې کې وای کارم تا کړي نو چې خز او خاون یو سړی یو خز وران کی هغه دومره خوشحالیږي نو چې یو تنظیم یو جماعت بل جماعت په میند کې اختلاف پیدا کی نو مسلمانانو په میند کې اختلاف پیدا کی نو شیطان به بیا په دې باندې څومره خوشحالېږي یو کل یو کلی د بل کلی سره وران کی یو علاقه یو خاندان د بل خاندان سره وران کی نو دا به ټو د دې کې څومره زیاته عظیمه ګنای او شیطان به په دې باندې څومره خوشحالېږي ان امراتون خافت من بالیا یو زنانه ده چې یریږي د خپل خاوند نه یعنی پوه شي ځواني غالب راشي نشوزا د بدخویی د غینه طبعا او اعراضا او یا د مخ ګرځولو نه قصدن فلا جناح علیهما نشتره ګناه په دغه دوه معنی ایست یا بینهما چې صلح وکي په خپل میانځ کې صلحن په صلح کولو سره د خپل د خپل اختلافات لري د کور نه بهر ته نه بوزي بلکې پر کور کې دا مسله حل کی دا وړي رجا تخی او د دې ذکر صلح نه مراد سره مفسرین لیکلي دي چې خاوند دی باز خپل حقونه زنانه ته معاف کی او زنانه دی باز خپل حقونه د خپل خاوند ته معاف کی مثلا نو سختر را روان دی او د خځې خاوند اوس په دې باندې ورانه ده خزه او توي چې مال به د سرمنو پیدا راخلی چې د زرو د 2000 روپو نه کم نه او جوړه جامې برال اخلي خو چې په 15000 روپۍ جوړه یغه باخلي اوس په دې باندې دوه اوران دی یو بل سره خبرې نه کوي نو صلح به کیدار چې دا خزر قرار شي کنه د سیو توګ ما سره زما کپړې پوره دي دی اختر کړه لمخله ده هیڅ جګړه بنئ په زر را لاخلی د زرو په ځای باندې د 200 غو واخله پلاستیکی را لاخله د ماشومان له کپړې اخلي په دې باندې د خځې او د خاون وهل ټکول ورانه په دې باندې راځي په کور کې دننه دغه مشکلات دي نو څه خاوندې گزارو کې خپل حقونه دې ماپ کی نو دغه سي زنانه دې خپل حقونه ماپ کی گزاره دیو کې وسره په دې طریقه باندې وصول هوشي وصول هو خیر او روغ کول د دې دوانو په من کې دا غوړه دي و احذرت الانفس شه او کې خودل شوی په ځلونو کې شو حرس کول او زیاته معامله او اختلاف په دې باندې ختمي چې خزر خپل خاون پوره تابعداري نو بیا اختلاف نشي راتللی تاسو ته ما واقع ویلی و داسې تابعداري وکړلی شي داسې تابعداري وکړلی شي لکه دا مولانا قاسم نانیوتر رحمت الله علیه زنانه چې اطاعت کړی او د خپل خاون مارته ویلو چې هغې د ماسوتن به پیس کله راغې جنماز باندې خاون ودرې ده هغه ول پي پي ګرم کړل کله چې زنانه یې راغله نو هغه په منځ باندې ولاړ دی ان تر دې پوري چې د سهار پوري په منځ باندې ولاړ دی وزګار نشو او زنانه یې ولاړه ده وته او په لاس کې جام نیولې ده په یو ده شودو زنانه د کور نه بهر ته وځي د الله تعالی تابعدار نه ده خځه د خاون که خاون نیکی په دی باندې ورانه خو ته لږه گزاره وکړه په کور کې لږه کینه خاون بر نه خپه کیږي خیر دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ یو زنانه لره جایز نه دی چې هغه بغیر د اجازت د خاون نه کور نه بهر ته وځي فإن فعلت لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب حتی ترجع کومه زنانه چې د خاون د اجازې نه بغیر هغه بهر ته وځي بازارونو کې ګرځي په هغې باندې د الله تعالی د ملایکو د اسمان لعنت دی د ځمکې د ملایکو لعنت دی په هغې باندې د رحمت ملایک دغسې د عذاب ملایک د دې ټولو ملایکو په هغې باندې لعنت وایي چې الله تعالی دې دا ښځه تباه کړي دا ولې ورته د نبی علیه صلات وسلام د زمانې دغه زنانه واقعه مې ورته ویلې وه صحابي د کور نه بهر ته تللی په تشکیل باندې زنانه ته یې ویلل زما د اجازې نه بغیر ته بهر ته نه وځې نه وځې ته چې څو ځنه هم راغلی نو کور ته د کور نه بهر ته وتل د دې اجازه نشته دی په دې کې پلار مریض شو دغه زنانه پلار مریض شو سوال جواب په چراغې پلار دې مریض شوی دی لیدلو کتلو یې راشه بیمار پرسۍ دی راشه بې د خاون اجازه نشته دی نبی علیه صلات وسلام پسې سوال جواب ولیږل نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وایي د خپل خاون تابعداري وکړه بس مزه بیا وته دغه راغی اطلاع راغله وی پلار دی په دومره مشکلاتو کې چې ځان کدنې شروع دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې بیا پیغام ولېګا وی دا الله تعالی پیغمبر حالت دا وسی نبی علیہ السلام ته د خپل پلار د خپل خاوند تابعدار دی وک اخر دا اطلاع راغله وی پلار دی وپات شو اوس خو تعزیت لاله شکنه چې ویني اخیری لیدل دی تعزیت دی نبی صلی الله علیه وسلم پسې پیغام ورېګه نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل د خپل خاوند تابعداري وکړه بس خخه کپلار او خضر کور نه بهر ته ونه وتله نو نبی صلی الله علیه وسلم ته سو اخبات دا ویل الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته خودله ازنانه ډیره زیاته پریشانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل قد غفر لابیک بطاعتها لزوجک الله ته خبرې الله تعالی ستا پلار وباخه ما پېکه په سبب د تابعدارۍ ستا باندې د خپل خاون تا د خپل خاون تابعداري وکړله د هغې په وجه باندې الله تعالی ستا پلار معاف که الله تعالی ستا پلار وبخ کله چې زنانه د خاون تابعداري نو بیا معاشره په دې باندې برابري کور دې په دې باندې بیا برابري د ټولو نه افضل ترینه زنانه هغه ده چې د خپل خاون سره ښه سلوک کوي د خپل خاون د مرزي زندگی تیری خو د شریعت مطابق که د شریعت مطابق خاون ته زندگی نه غوښتله نو بیا د هغې اطاعت نشته دی د هغې تابعداري بیا نشته دی نو هغې لره د شهیدانو عمر ثواب الله تعالی بیا ورکوي درجه یې ورکوي و ان امراتون خافت من بعلها او که یو زنانه یریږي من بالها د خاون خپل نه نشوزن د بدخویۍ دغې نه د بد اخلاقۍ دغې نه په طبعا طبیعت یې دغسي او اعراضا او یا د مخ ګرځولو نه فلا جناح علیهما نشته یې ګناه په دغه دواړو باندې ان یصلح بینهما چې روغه وکړي په خپل منځ کې صلحا روغه کول والصلح خیر او روغه کول د دواړو په منځ کې دا بهتر دي تاسو ته ما ویل مراد ترې نه څه دي د یو بل ته حقونه معاف کول و اخذرت الانفس الشح او کې خودل شوی دی په زړونو کې الشح حرس کول الشح حرس کې خودل حرس چې دی دا په نفسونو کې خودل شوی دی شح یو قول لم بصرین داره صاحب اللباب معنا کړی دی چې د حرس نه مراد من کول د خیر من کول د خیر دوی معنا په سرین ذکر کړی ده ابو حیان نه متلالی معنا ذکر کړی دی چې مراد بخل منع کول د خیر خپل حقونه خپل حق نه ماف کول بس دا شوح دی د بل نه خپل حق پوره غوښتل او ته خپل حقونه نه ادا کې و ان تحسنوا وتتقوا که ښه ژوند تېروئ وتتقوا ځان بچ کوئ د اختلافاتو نه و ان تحسنوا دا خطاب دی خاوندانو ته و ان تحسنوا که تاسو احسان کوئ د زنانو سره په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی دو قسم کارونه دي یو د انسان په وس کې دي او دویم هغه چې د انسان په وس کې نشته دی نو په کم چې د انسان په وس کې دي د زنانه متعلقه نو هغه په مکلف دی هغه به کوي او کم چې د انسان په وس کې نه دي نو دغه انسان په هغې باندې مکلف نه دی بس هغه ته معاف دي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء او هیڅ چری طاقت نه لرئ تاسو چې انصاف وکړئ بین النساء په میند زنانو کې یو زنانه دی نه بلکې دا دوه دی یا درې زنانه دی څلور دی نو الله تعالی وی هیڅ کله وس نشي لرلی تاسو چې انصاف وکړئ په میند زنانو کې دې ځکه په محبت دته مراد ده په مینه محبت کې ولو حرستم اگر که تاسو ډیر زیات حرس وکړئ فلا تمیلو کل المیل نو دغه مینه محبت وسه ښکاره یو علامه مصادر وي د ځان نه هغه دا ده پلا تمیل کل المیلین مور کګی دی مور کګی کې دی وی زنار ته کل المیل په پورا ور کې گیدلو سره په تزروها کل معلقه چې پریک دی هغه بلې لره کل معلقه په شان د دورند کړل شوی باندې و ان تصلح وتتقوا دو خبرې دي زنانه دي ستاد وینه زیاتې دي دو دي یادرې دي نو یو هغه ده چې ستا په وس کې شته دی هغه دا ده تقسیم د نفقې دی خرچه ده نظر کول دی رعایت کول دی انس کول دی خوش طبعی ده د هغې سره خوراک خرچه ده کپړې پیدار وغیره دی نو په دې کې د دغه زنانو په منځ کې انصاف د باندې لازم دی داسې نه چې یوې زنانه له په پنځه زره روپۍ باندې جوړه واخلي او بلې له پنځه سوه باندې واخلي یوې له پرشتکي پیدار واخلي او بل له سرمنیز واخلي ویلا چرګان ناوړې هر ورځ او بل چیرې په سبو دې مړه کړله او یا په ټیپرو په لوګانو باندې دې مړه کړله دا شرعا ناجایز دي دا ستا په وس کې شته دی او دویم هغه کار چې ستا په وس کې نشته دی هغه څه دی نبی صلی الله علیه وسلم به ویل د اللهم هذا قسمی فيما املك فلا یا الله تعالی زما چې کم په وس کې نه الله تعالی غزه کوم الله زما چې په کم وس کې نه دا چې رزله محبت دی د عائشه رضی الله تعالی عنها سره د رزله محبت زیاتو الله تعالی ما پاغي باندې مرانه سره د رزله محبت خو هغه چا په اختیار کې نه دی او که څوک دا ظلم زیاتې کوي د زنانو سره نو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا کان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما د چا چې دوه خزي او د هغې په منځ کې انصاف ونه کی جا یوم القیامت قیامت پر ورځ باندې براشي و شقه ساقطن او دا یو طرف به پالج وهلی مستدرک کې دغه سی ترمذی کې دا حدیث موجود دی نو د زنانو سره احسان کول د زنانو سره ښه کول ظلم زیاتی او سره نه کول د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ډیر عجیبه واقعه محدثینو بیان کړی ده د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دو زنانه وی دومره انصاف به سره کاوه چې کله به د یوی نمبر او د یوی سره پاتې کېده نو د بلې په کور کې به اوبنس کړي د بلې په کور کې به اودس نه کاو دې لپاره شرط ده یو خپه نشي ډیر زیات خیال به ساته بیا شام ته روانېده سفر یې کاو هجرت یې کاو نو دواړه زنانې د ځان سره روانې کړلې کله چې شام ته ورسېده معاذ رضی الله تعالی عنه دواړه زنانې مریضانې شولې دواړه مریضانې شولې په یو ځای باندې ان تر دې پورې چې دواړه زنانه وفات شولې په یو ځای باندې د هغه زنانه او د یو بل سره دومره مینه محبت و چې الله تعالی جدا کولی نه دی یو بل نه او هغه دومره زیات انسان دواړه وفات شولې یو قبر یې وله وکنه یو قبر وی هسې نه چې یو قبر او د بل کې فرق راشي د مرګ نه وروسته یو سره بیا عدل او انصاف کو په یو قبر کې دوانه کې خودلی بیا وی الله تعالی وس دا مخ کې وته کوم یو ور کوزه کوم دا خو دوانه زما زنانه دي نو په دې دوانو باندې خسنه وک چې د قبله طرف ته کوم یو کېدم پر قبر کې نو خسنه په وکا چې د کوم یو خسنه راوخته نو هغه قبله طرف ته ول کېنه دې ته وی عدل او انصاف اشرف علي تاني رحمت الله علیه په باره کې راغلی دي هغه به د زنانو سحر به پي تقسیمول نو په ګلاسونو باندې به تقسیم کړل د ګلاسونو چې خبره کم شوله نو بیا به په پیاله باندې تقسیم کړل د پیاله نو چې خبره ورسته شوله نو بیا په چمچ باندې تقسیم کړل دوه زنانو په منځ کې به تقسیم په دې طریقه باندې کوو اخر چې د لوخي په یخ کې وکم هغه ساس کې پاتې شو نو بیا به دو ساس کې یوې طرف ته وکړل دو ساس کې ویری بل طرف ته وکړل درې سلور ساس کې ویری طرف ته درې سلور بل طرف ته چې څوک دغه انصاف نشي کوله نو الله تعالی د دې صورت تاول کې دا ویلو کنه په واحدتن که انصاف نشي کوله نو بیا د یوې زنانه سره نکاح وکړي نو ګناهګاري کوي بخونه کړ نن سبا اکثر مسلمانان چې هغه د یوې نه زیاتې زنانو سره نکاح کړي نو د هغې سره بې انصافي او اکثرو ته داسې وایي وایي دا بل واده ځکه کومه وایي دا وایي دغسې به ناسته په دې کور کې دا سر به دې داسې سپین شي لکه د غاښونه چې سپین شوي دي الله به دې غر کړي الله تعالی به دې تباه کړي دا خبرې کېته دا خو مؤمنه ده دا مسلمانه ده دا ستا په نکاح کې ده ته به سره دا چل کېته پلا تمیلو کل المیل مور کګیګه مور کګیګه غوی ته په پوره ور کګیدل سره په ضروره کل معلقه چې پرېګ دی تاسو هغه بلې لره په شان د زورند کړل شوی باندې معلقه چې یو شی زورند شوی نو نه پاسر لګیدل د شي سره او نه لاندې خپې لګولې شي نو دې کې ډیر زیات تکلیف نو دې ځکه دا پته دا پته ور د تشبیه باندې ده یعنی دغه زنانه چې نه ولته طلاق ورکې او نه دی پوره دغه حقونه ادا کې نو دا داسې ده لکه زړند کړی چې وي نو زړند کړی یو یو شی چې زړند کې نو هغه ته څومره زیات تکلیفي نو دغه سي دیا خو دې زنانه له طلاق ورکا د خپل نکاح نه آزاد کا حقونه نه ادا کې چې دومره دی بدی شي او یا دا سیده چې دغه حقونه ادا یو بل معنا هم په سینې ذکر کړی ده کل معلقه په معنا د مسجونی سره ده دا زنانه داسې مساته لکه یو جیلی چې ساتل کیږي دا په خپل دومره یوه یو زنانه داسې دغه سره ښه خوش طبعی ده دغه سره غب شپ دی کله زی په سفر باندې هغه ځان سره بوزي او کورونه دوانه جدا دي کله دا وی خو راځي خلطه دی ودر اغستره د مڼو او د انار او د هر څه دی سره اغستره دیوان دی ودر اغستری او کباب او تکیه دار سره ودر اغستری دا بل خواله چیزین او هغه ته خپل خدا وته نه نو بس دا غینه بیا خدار چې دا طلاق کړل شي یا حقونه ادا کړي و ان تصلحوا او که اصلاح کوي تاسو وتتقوا ځان بچ کوي د ظلم نه رضانو سره و ان تصلحوا اصلاح نو مراد عدل کول دی په نمبر کې په نفقه کې او تقوا نه مراد ځان بچ کول دي د ظلم کول نه په زنانو باندې یا دویم معنا و ان تصلحو که تاسو اصلاح کوئ توبه وباسئ مخکې د کم ظلم زیاتی شوی دی په باره د یوې زنانه کې اوس دې بیان واورېده او توبه دې ویستله وتتقو راتلونکي وخت کې بیا ځان بچ کړه دغه ظلم زیاتی نه نو دوه فرقونه مې ورته وکړل یو د اصلاح نه مراد عدل عدل په نان نفقه کې او د تقوا نه مراد ځان ساتل له ظلم زیاتی نه دویم و ان تصلحو مخکې د نه ظلم زیاتی شوی دی نو د هغې نه توبه وباسي و تتقو راتلونکي وخت کې هم دا مضبوط عزم وکړي چې د دې زنانه سره به ظلم زیاتی نه کومه نو الله تعالی به معاف کی فإن الله یقینا الله تعالی کان غفور رحیم بخنه کون کې رحم کون کې ده الله تعالی پیغمبر وای خیرکم خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې ټولنه بهترین انسان غوره انسان نیک انسان هغه دی چې خپل زنانه سره خکې او زه په ټولو خلکو کې خپل زنانه سره خکوم و ای تفرق یغنی الله کل من ساعته او که جدا شول دا دوانه یغنی الله بے پروا وکي الله تعالی کلن هر یو لرا من ساعته په وجه مهرباني خپل باندې په دې کې اشاره ده دیتا د د خاون او د خزې یو بل سره ونه لګېدل بس د اول نه ورانه د ورانه ده زندگی خو ټوله نه تیریږي که همداسې بس طلاق یې ته ورکړل نو په وخت د طلاق کې په الله تعالی باندې ښه ګمان وکړي او داسې دی وای دشمنی دی یو بل سره نه کوي بلکې خاون دی داسې وای چې الله تعالی دې ښځې لره بل زمانه ښه خاون ورکړي چې د هغې سره ښه زندګي تېره شي دا علت دی او دلیل دی لپاره او وضاحت دی لپاره دا یغنی الله کل من ساعته الله تعالی په دې دوه باندې پر اخوا دراولي ځکه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض مسله توحید او خاص الله تعالی په اختیار کې راځي پسمانو کې پزمکه کړي ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب او یقینا مضبوط حکم کړو مونږه کسان ته چې ورکړل شو ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه مراد درینه من قبلکم اوتوا الكتاب من قبلکم مراد د دینه یهود او نصارا او دغه سي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې مخکې کم پیغمبران نه لېږلي دي الله تعالی او هغه ته صحیفه ورکړي دي کتابونه ورکړي دي هغه ته دا حکم شوی و ایاکم او تاسو ته حکم تاسو ته هم حکم شوی دی و ایاکم د نبی صلی الله علیه وسلم امته نبی علیه الصلاه والسلام او صحابه کرام د قران والا خلک ته مراد حکم د څه شي شوی ان تقو الله چې یاره وکړئ د الله تعالی نه دا حکم ټولو انبیا علیه صلات وسلام ته او دغسې د ټولو انبیا علیه صلات وسلام امتیانو ته دغه حکم شوی او د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته هم دغه حکم شوی ان اتقوا الله ځان بچ کړئ د ویرېږئ د الله تعالی نه تقوا نه مراد د کفر او د شرک نه ځان بچ کول دغه سي د ګناهونو نه ځان بچ کول او په ټولو ماموراتو د الله تعالی باندې عمل کول دغه تی مراد و ان تکفرو که چرې کفر وکړه تاسو و ان تکفرو که کفر مو که دې دپاره جزا حذف ده فلا یضره کفرکم نو الله تعالی ته ستاسو د ضرر او د الله تعالی ته ستاسو د کفر هیڅ قسم ضرر نشي ورکولی و ان تکفرو فانه لا یضرکم لا یضره کفرکم ستاسو دا کفر او بيديني الله تعالی ته هیڅ قسم نقصان نشي ورکولای ولی فإن لله ما في السماوات وما في الأرض دا ولله ما في السماوات وما في الأرض ته دی آیات په اول کې چراغله ده اغه علت ده د پاره د یغنی الله کل من ساعته د پاره علت ده او دا فإن لله دا دویم ځل چراغله ده نو دا علت ده و ان تکفروا فإنه لا يضره كفركم دا دا غیر پر علت ده ولله خاص الله تعالی په اختیار کې الله تعالی به حاجت ولې دی الله تعالی ستایل شوی ولې دی ځکه خاص الله تعالی په اختیار کې اثر یې پس مانو کړي او ما فل ارض او هغه څه چې پس مکه کړي او کفا بالله وکیلا او پوره دی الله تعالی کار جوړون کې الله تعالی دې پوره کار جوړون کې وکیل د ذمہ وار دی ټولو کارونو ای یشا یذهبکم ایها الناس و یاتی باخرین وکان الله علی ذلک قدیرا په دې آیات کې تخفیف دنیوی دی عربه تر مخ کې سره دار مخ کې الله تعالی ویل و ان تکفرو که تاسو کفر وکړه د الله تعالی خلاف مو که نو دې آیات کې الله تعالی وی د خلاف په صورت کې تقوا مو نه کړله نو الله تعالی تاسو را د دنیا عذاب درکولی شي تخفیف دنیوي ای یشا یذهبکم کو غړی الله تعالی نه پناه به کی تاسو یذهبکم ختم بم کی دل کی یذهبکم نو مراد هلاک کول دی په عذاب سره نو الله تعالی به هلاک کی تاسو په خپل عذاب باندې ایه الناس یا خلکو ایه الناس کافران مشرکان دغه سی ګناګار مؤمنان دا ټول پرې کې داخل دي ویاتی بیا ایها الناس ټول خلق ویاتی بیا اخرین پیدا به کی را بولی الله تعالی نور خلق ویاتی بیا اخرین غیرکم استاس نو الله تعالی علاوه نور خلق پیدا کی نو هغه به د الله تعالی تابعداري کوي هغه کې وته قو پرېزګاری راشي وکان الله علی ذلک قدیر او دی الله تعالی علی ذلک یعنی ستاسو په ستاسو په اذهاب باندې او په اتیان د آخرین باندې ذالک اشاره ده دا یذهبکم ستاسو لري کول او ذالک د دې نورو خلکو پیدا کول دا په الله تعالی باندې آسان دي او الله تعالی قدرت والا دی وکان الله دی الله تعالی علی ذلک استاس په لري کولو د نور خلکو براوستلو باندې قدیر قدرت والا من کان یرید ثواب الدنیا فإن الله ثواب الدنیا والآخرة ورستو رتخیب دنیوی نه ترغیب د آخرت ته نو د در لپاره په کار ده چې عمل لیو کې په نیت د آخرت باندې یا په نیت د دنیا او د آخرت دواړو باندې ځکه د الله تعالی سره د دنیا او د آخرت بدلی دواړه دي حاصل له آیات دا دی څوک چې عمل کوي په نیت د ریا باندې د دنیا لپاره عمل کوي نو داری د دنیا لپاره عمل نه کوي ذکر در لپاره په آخرت کې هیڅ قسم ثواب بیا نشته برخه نشته دا دی عمل وکي په نیت د آخرت باندې یا په نیت د آخرت او د دنیا دواړو باندې ځکه د الله تعالی سره بدله د دنیا او د آخرت دواړو ده دا دی وکي پوره تقدیر د عبارت د سره من کان یرید ثواب الدنیا فلیس له فی الاخرة ثواب من کان یرید ثواب الدنیا نو فلیس له فی الاخرة ثواب څوک چې طلب کوي په خپل عمل سره بدله د دنیا نو پلیس له په الاخرت ثواب هم د غره پر په آخرت کې هیڅ قسم ثواب او بدله نشته لري نو ردر پر په کار دی پل یرید به عمله ثواب الدنیا والآخره داری په خپل عمل باندې د دنیا او د آخرت بدله طلب کی ځکه په عند الله ثواب الدنیا والآخره د الله تعالی سره ثواب او بدله د دنیا او د آخرت ده وکان الله سميعا دی الله تعالی اوریدونکي بصیرا الله تعالی لیدونکي دی په هر څه باندې الله تعالی الله تعالی هر څه یینی الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی او الله تعالی هر څه اوري بیا ته وکشي من کان یرید ثواب الدنیا من کان یرید من کان یرید بعمله ثواب الدنیا فلیس له فی الاخره ثواب په آخرت کې ول بدل نشته پل یرید بعمله ثواب الدنیا والآخره دار په خپل عمل باندې ثواب او بدله دنیا او د آخرت دواړه طلب کی ځکه په عین الله ثواب الدنیا والآخره د الله تعالی سره د دنیا او د آخرت بدله وکان الله سميعا او الله تعالی نو هغه دی وغوړي د الله وکان الله سميعا د الله تعالی اوریدون کې هر څه بصیرا الله تعالی اوریدون کې په هر څه باندې